بیا مسلسل بیا روایت الاکابر عن الاصاغر بیا روایت الاباء عن الابناء دا ذکر شو نو اوس پکې د روایت الاباء عن الابناء دا په انواع د علوم الحديث کې اهم نوع ده تعریف دا ده ان یوجد فی سند الحديث ابن يروي الحديث عن ابنه چې په سند د حديث کې پلار راغلی چې د زوی نه روایت نقل کوي اصل خدا ده چې زوی د پلار نه روایت نقل کوي کشر د مشر نه خدا دا غي عکس کار شوی نو ځکه د اهمیت حامل نه مثال بيدای حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل عباس رضی الله عنه د خپل زوی فضل نه روایت نقل کړی چې دا خطیب بغدادي رحمت الله علیه د دې روایت کړی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین بالمزدلفه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزدلفه کې جمع بین الصلاتین کړی و اصل حدیث په صحیحینو کې دی د اسامه ابن زید رضی الله عنه نه خو عباس رضی الله عنه چې د خپل زوی نه روایت کړي نو په دې سند باندې خطیب بغدادي ذکر کړي لکه امام سخاوي ذکر کړي دارنګي روایت د حفص ابن عمر الدوري چې د خپل زوی ابو جعفر محمد نه تقریبا 14 روایت نقل کړي پلار د خپل زوی نه تقریبا 14 احادیث نقل کړي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وایي وذلك اکثر ما رویناه لابن عن ابنه مونږ چې اکثر روایات د پلار د خپل زوی نه لیدلی دي او مشایخ را له روایت کړي دي نو غ روایت د حفص ابن عمر الدوري د خپل زوی ابو جعفر محمد نه د دې نوع فائدہ صدا د روایت الاباء عن الابناء د معرفت فائدہ دا ده الا يظن ان في السند انقلابا او خطا چې د یو انسان دا ځونه او ګمان را نشي چې په دې سند کې خو خطا او انقلاب راغلی اصل خدا دی چې زوی د پلار نه نقل کوي نو تا چې په یو سند کې وکتل چې پلار د زوی نه نقل کوي نو اسنه خیال لدی راشي چې د سند کې عکس او خطا راغلی دا نو د دې خطا نه به کله بچ کیږي چې دا نوع پیژني لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه اصل خدا دی چې زوی د پلار نه روایت نقل کوي وهذا النوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء واخذهم العلم من اي شخص كان وان كان دونهم في القدر والسن واذا نوع د دې مخکې نوع سره د روایت الاکابر عن الاصاغر سره د علماو په تواضع او عاجزۍ باندې دلالت کوي چې دای به د علم په حصول او تعلم کې ایس عار او عیب نه محسوسولو د ارچانه به د دې تعلم کولو اگر که د دینه په مرتبه او په عمر کې کمو اشهر المصنفات فيه په دې نوع کې مشهور مصنفات كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي د خطیب بغدادي المتوفی چار سو تریا ساټ کتاب دی چې د هغې نوم دی روایت الآباء عن الابناء خو دا کتاب مفقود دی ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې نه بعضي مثالونه را نقل کړي دي دارنګ امام سخاوي په فتح المغيث په شرح د الفيه العراقي کې د دې امثله را نقل کړي دي د خطيب بغدادي د کتاب نه او ابن حجر رحمت الله علیه د دین اقتباسات کړي په فتح الباری کې امام مناوی رحمت الله علیه په الیواقیت والدرر فی شرح نخبه الفکر کې د دې کتاب داسې صفت ذکر کړي چې دا په خپل نوع کې حافل او جامع کتاب دی خو افسوس دا دی چې دا کتاب مفقود دی را رسیدل نه دی نو امثله په دغه کتابونو کې موجود دي چې دا کم ذکر شول پنځم نمبر په لطائف الاسناد کې چې کوم نوع راځي د انواع د علوم الحديث نه هغه لوی روایت الابناء عن الاباء د دې برعکس چې د لجاده او اصل وي چې زامن د پلارانو روایت نقل کوي د نوع لسوي الجاده د جاده معنا دا چې اصل چې په سند د حدیث کې یو ځای وموندې شي چې دی دا حدیث د خپل پلار نه نقل کوي یا د خپل پلار نه وغه د نیکه نه جدیه کې ضمیر یا د ابن لراجې دی یا ابلا چې دا زوی د دې خپل نیکه نه روایت نقل کوي یا دا پلار د خپل نیکه نه روایت نقل کوي لکه رستو بام سلو کې راشي اهمه وی اهم د دې نوع څه شی دی واهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الاب او الجد اهم په دې نوع کې دا دی چې د پلار او د نیکه نوم پکې نه وی ذکر صرف ویل شي چې فلانه د پلار نه روایت نقل کوي یا د نیکه نه دا اولی اهم دی لانه يحتاج الى البحث لمعرفه اسمه ځکه په دې کې بیا حاجت راځي چې ته بحث او تفتیش وکې چې د دې پلار نوم څه دی د نیکه نوم څه دی لکه ویل شي اسامه عن ابيه نو اوس به ته ګوري چې د اسامه پلار څوک دی یا اسامه عن ابيه عن جده پلار به ګوري نیکه به ګوري چې دا غسنوم دی نو تبا تفتیش او تنقیب کې دا غینا انواعه د دې نوع انواع سدي وی هو نوعان دا په دوه قسمه دي اولنې روایت الراوی عن ابيه فحسبه چې راوی صرف د پلار نه روایت نقل کوي ای بدون الروایت عن الجد د نیکنه روایت نه نقل کوي وهو کثیر د دې مثالونه ډیر دي مثال به څنګه روایت ابي العشراء عن ابيه ابو العشراء الدارمي د خپل پلار نه روایت نقل کوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه احادیث روایت کوي د پلار په نوم کې د اهل علم اختلاف دی حتی چې د دې ابو العشرا په نوم کې اختلاف دی مشهور دا دی چې د نوم د اسامه ابن مالک ابن قهطم د د نوم شو اسامه د پلار نوم شو مالک د نیک نوم د قهطم قاف ها طا میم د دې دویمه نوع ده روایت الراوی عن ابيه عن جده او عن ابيه عن جده فما فوقه چې راوی د خپل پلار نه د نیکنه روایت نقل کوي یا د خپل پلار نه د نیکنه او د دین پاسه جد الجدنه یا بر واسطینا مثال به څنګه روایت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده چې په دې نسخه او په دې سلسله باندې بلا احادیث راځي عمرو ابن شعیب د خپل پلار نه هغه د خپل نیکه نه ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وایي وله بهذا الاسناد نسخه كبيره اکثرها فقهيات جياد د عمرو ابن شعیب په دې نسخه باندې په دې سلسله د اسناد باندې بلا احادیث راغلي دي چې اکثر پاغي کې د فقهي مسائل سره تعلق ساتي او اسانید ثابت دي فقهيات جياد دي په دې جدیه کې اهل علم وایي چې دا ضمیر دغه راځي د عمرو ابن شعیب لکه د پلار لا کچرته مراد اصل کې د دا سلسله داسې د نسب په دې ترتیب باندې د عمرو ابن شعیب نبیه عن جده نو د جده کې چې دا کم ضمیر راغلی دی که دا راجی شي عمر لا نو بیا تینا مراد د نیکه د محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص نو بیا به دا اسناد مرسل شي ذکر محمد سماع د نبی صلی الله علیه وسلم نه نه ثابته خو ثواب خبره دا ده اهل علم چې کوم تتبع او استقرا کړي چې په جديه کې دا ضمیر چې دا راجی د شعیب له عمر لنه دی راجی نو شعیب له چې راجی شو نو بیا مراد د جد نس شه دی عبد الله ابن عمرو ابن العاص ا صحابي دی نو غد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سما ثابت ده نو بیا اسناد متصل دی په تتبع او تالاش سره اهل علم ویلي چې د جد نه مراد څه شی دی جد اعلا دی جد ادنا نه دی د شعیب نیکه مراد دی د شعیب نیکه څوک دی عبد الله ابن عمرو ابن العاص او که د عمر نیکه شي نو هغه بیا د محمد هغه تابعی دی بیا اسناد مرسل دی ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وی وی قد احتج اکثر اهل الحديث بحديثه اکثر محدثینو د عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده په دې حدیث باندې احتجاج کړی دی حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دا جدي محمول کړی دی په صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما باندې امام نووي رحمت الله علیه په مجموع شرح د مهذب کې وایي ذهب اکثر المحدثین الى صحه الاحتجاج به وهو الصحيح المختار اصل کې په دې سلسله د اسناد کې د اهل علم اختلاف دی خو راجح دا دی چې دا حجت دی دا اسناد ثابت دی د جد نه مراد جد د شعیب دی احادیث د عمرو بن شعیب نبیه عن جده دا ټول د سماع نه ده بلکې بعضی په دې کې وجاده ده د خپل نیکه په کتاب کې مونتی دي نو وجادم حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب کې وای تهذیب التهذیب کې وای صح سماعه لبعضها د دې عمرو ابن شعیب د دې بعضی احادیث سماع ورله ثابت ده فغایت الباقی ان یکون وجاده صحیحه د دې باقی باره کې خبره دا ده چې دا وجاده صحیحه ده وهو احد وجوه التحمل دا هم د تحمل په معتبر وجوه کې د بعضی قسمونه معتبر دي لکه مخکې د دې ذکر مفصل شو چې کوم انواع د تحمل او د ادا وغ ذکر شول موقزه کې امام زهبي رحمت الله علیه د حدیث حسن چې مثالونه ذکر کوي نو دا په اعلی مرتبه د حسن کې دا سلسله ذکر کوي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده دارنګ بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده بهرحال دا خو استطرادي خبره وي په دې ځای کې صرف دغه عمر کافي و چې روایت الابناء عن الاباء کې دا سلسله مرضی روایت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من فوائده د دې نوع د علوم الحديث فائده صدا البحث لمعرفة اسم الاب او الجد اذا لم يصرح باسمه چې ته بحث او تفتیش وکې چې د پلار او د نیکه د نوم پیژنې کله چې صراحتا دا غنوم په سند کې نه ذکر دا سی ویل شي عمرو ابن شعيب نبي عن جده نو تو ګوري چې ابن مراد څوک دی جد نه مراد څوک دی نو ټوله سلسله معلومه کې بيان المراد من الجد هل هو جد الابن او جد الاب د دې د فوایدو نه دادي چې ته دا او پیژنې چې جد نه مراد جد الابن دی که جد الاب دی د دې ځوینی که مراد دی که نه د پلار نیکه مراد دی لکه څنګه چې تفصیل په عمرو ابن شعیب نبی عن جده کې ذکر شو اشهر المصنفات فيه په دې نوع کې مشهور مصنفات دا ابن حجر رحمت الله علیه په الدرر الکامنه کې ذکر کړی دی چې امام علایی په دې کې کتاب لیکلی په الوشو المعلم نوم باندې خدا کتاب چې دی دا په عداد المفقود کې دی اوس معروف نه دی چې آیا مخطوط دی په دې نوع کې چې بهترین کتاب لیکل شوی غو مطبوع او موجود دی هغه د قاسم ابن قطلوبغا الحنفي رحمت الله علیه دی چې 789 کې وفات دی وسوا نه هتیا کې دا کتاب نوم دی من روا عن ابيه عن جده د قاسم ابن قتلو بغا دا مطبوع د په یو جلد کې په تحقیق د دکتور استاد باسم الجوابره شپږم نمبر چې په لطائف الاسناد کې ذکر کیږي او د انواع د علوم الحديث سره تعلق ده دا اقران و جمع د قرین د په معنا د مرګري سره راځي لکه قاموس المحیط کې ذکر دي او په اصطلاح د محدثینو کې الروات المتقاربون في السند والاسناد روایت الاقران سلو اقران سلوي اگر راویان لوي چې دای په عمر او په اسناد کې د یو بل سره نږدې نږدې د اسناد د قرب نه مراد دا دی چې د یو کم مشایخ دي د بلوم دي دا یو چې په کومو اسانیدو روایت نقل کوي بل هم په دغه اسانیدو دی له قرب فی الاسناد وایي او په عمر کې د یو بل سره نږدې دي ډېر فرق یې نشته تعریف روایت الاقران د روایت الاقران تعریف څه شو دا خو صرف د اقران تعریف شو په اصطلاح کې وی ان يروي احد القرينين عن الاخر چې دوام زولي خو موږ لنه د معلومه چې مسعر د روایت د تیمین نقل کړي یو د دې بل نه روایت نقل کړي خو بل د بل نه نه نقل کړي دواړه کده یو بل نه روایت نقل کړي نو بیا ولا مدبج وای تعریف المدبج تعریف د مدبج په لغت کې وای دا مدبج اسم مفعول من التدبیج بمعنى التزيين دا د تدبیج نصيغه د اسم مفعول ده د تدبیج معنا د تزيين یو شی خایسته کوله چې په دې کې د راوی او د مروی عنه په منځ کې تساوی ده یو هم د یو نه روایت نقل د بل نه روایت نقل کړي او د بل هم د بل نه روایت نقل کړي معنا دا د یو بل نه روایت نقل کړي څنګه چې د مخ په دې دواړو طرفونو کې یو طرف له چې کم خد ده بل طرف له خد او مخ ده دا برابر دي نو دغه شانتي د مدبج کې دواړه امزولي برابري چې یو د بل نه روایت نقل کړي او هر چې غیر مدبج دی نو غدا دی چې احد القرینین د دې بل نه روایت نقل کړي خو ولا يروي الاخر عنه مثال د مدبج بسنګي په صحابه کرامو کې روایت عائشه عن ابي هريره وروايه ابي هريره عن عائشه رضي الله تعالى عنهما روایت د عائشه رضی الله عنها د ابو هريره رضی الله عنه نه ده او د ابو هريره رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها نه في التابعين تابعين كبه مثال سي رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري امام زهري عمر بن عبد العزيز د یو بل روایت نقل کوي دواړه امزول دي په طبقه د تابعین کې دي فی اتباع التابعین چې تلمیذ دې د خپل شیخ نه روایت نقل کوي نو کله چې قرین د خپل قرین نه روایت نقل کوي نو خیال کې بدا راشي چې په دې اسناد کې خو زیادت ده ځکه دا دواړه امزولي د څنګه د روایت نقل کوي دی او بل نه چې اوس روایت د عائشه رضی الله عنها د ابو هريره رضی الله عنه راغلی نو څوک چې په دې نوع باندې دغه معرفت ني ابو چې خطا راغلی دا دا یو په سند کې سیوای ذکر شوی دی دغه شان په طبقه د تابعینو کې د اتباع التابعین کې وهلم مجره اهل علم بددي ډېر اهتمام کولو معمر ابن راشد الازدي وي وي كان ابن جريج ياخذ بيدي فيذهب بي الى منزله فيكتب عني واكتب عنه خطيب بغدادي رحمت الله عليه په الجامع کې ذکر کړي معمر وي چې ابن جريج به زده لاس نونی وم خپل کور لبه بوتلم نو هغه زمانه روایت لیکل او ما بداغنه لیکل دویم د دې په فوایدو کې الله یظن ابدال عن بالواوی چې دا خیال او ګمان نشي چې په دې سند کې ابدال د عن راغله په واو سره چې سامع او قاری دا خیال او وهم نکیه چې دا روایت داسې د اصل کې حدثنا فلان وفلاننا خو په دې کې څوک خطا شوی دي نو په خدای سره ویلي چې حدثنا فلان عن فلان اوس چې دا ذکر شول چې امام زهري د عمر ابن عبد العزيز نه روایت نقل کړي یو راوی وای چې حدثنا الزهري وعمر ابن عبد العزيز یا عن عمر ابن عبد العزيز نو قاری او سامع بداوي چې اصل کې دا سند داسې دی چې حدثنا الزهري وعمر ابن عبد العزيز خدای خطا شوی دی نو داسې ویلي چې الزهري عن عمر ابن عبد العزيز اشهر المصنفات فيه په دې نوع کې مشهور مصنفات المدبج للدار قطني مدبج د امام دار قطني رحمت الله علیه دی 385 کې امام دار قطني وفات دی او تقریبا په اکثر انواع د علوم الحديث کې تصنیف کړی دی خدا کتاب مفقود دی روایت الاقران لابي الشيخ الاصبهاني چې د په 369 کې وفات د 300 یو کم او یا کې د دې کتاب کامل او پوره نوم دا سه ده ذکر الاقران ورواياتهم عن بعضهم بعضا دا د ابو الشيخ الاصبهاني د کتاب کامل نوم ده ذکر الاقران ورواياتهم عن بعضهم بعضا دا په یو جلد کې مطبوع دی په تحقیق د شیخ مسعد السعدنی سره دارنګ په دې فن کې چې نور کتابونه لیکل شوی متأخرین لیکلي هغه الافنان فی روایت الاقران دارنګ التعریج علی التدبیج دا دواړه کتابونه د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دي په دې کې د امام دارقطنی چې کوم کتاب د المدبج او روایت الاقران چې کوم د ابو شیخ الاسبهانی د غدواړو کتابونو تلخیص کړه دی ابن حجر رحمت الله علیه په دې کتابونو کې تلخیص کړه دی دغه مخکنو دوو کتابونو د مدبج د دارقطنی او روایت الاقران د ابو شیخ الاسبهانی خدام فی عداد المفقود دي دا دواړه کتابونه د حافظ ابن حجر وروسته اهل علمو ذکر کړي چې ابن حجر رحمت الله علیه په دې نوع کې دا کتابونه لیکلي تلخیص یې کړی خو دا کتابونه موږ له را رسېدلي نه دي الافنان فی روایت الاقران او التعریج علی التدبیج وایو کنه د اخرنۍ نوعه السابق واللاحق په لطائف الاسناد کې وما او اخرنۍ نوعه چې مصنف ذکر کوي هغه د السابق واللاحق د دې تعریف په لغت کې وي السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم دا سابق د اسم فاعل صيغه ده او اشتقاق شوه د سبقنا دای مصدر ده په معنا د متقدم سر راځي واللاحق اسم فاعل من اللحاق دا لاحق د اسم فاعل صيغه ده د لحاق نه اشتقاق شوه په معنا د متأخر سر راځي لاحق معنا د متأخر چې د یو شیخ نه په روایت کې دو شاګردان دا شریک شوي خو د دې دواړو په وفات کې لوی تباعد او فاصله یو مخکې وفات شوی یو وروسته وفات شوی نو دی له سابق او لاحق وي مثال به څنګه محمد بن اسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف د محمد ابن اسحاق السراج نه په روایت کې دوه شاګردان مشترک دي یو امام بخاری دویم خفاف وبين وفاتيهما 137 سنه او اکثر د دې دواړو په وفات کې د بخاری او د خفاف په وفات کې 137 یا د دې نسیوا کالونه دي محمد ابن اسحاق السراج د په 216 کې پیدا شوه او وفات ته په 313 کې 97 سال عمر یو او امام بخاری رحمت الله علیه کله وفات شوه دویم مثال د السابق واللاحق الامام مالک اشترك في الروايه عنه الزهري واحمد بن اسماعيل السهمي د امام مالک نه په روایت کې دوه راویان شریک شوي یو امام زهري چې په مرتبه کې ته پورته د مخکې ذکر هم شول ځکه امام زهري طبقه د تابعینو کې دی او امام مالک په طبقه د اتباع التابعین کې دارنګ احمد بن اسماعیل سهمی تن روایت نقل کړی دی امام مالک نه وبین وفاتهما 135 سنه د دې دواړو په وفات کې د زهري او د اسماعیل سهمي په احمد ابن اسماعیل سهمي په وفات کې 135 سال دي لأن الزهري توفي سنه 124 امام زهري په 124 کې وفات ده او احمد السهمی په 259 کې وفات دی دارنګ اهل علم مثال ذکر کړي الحافظ السلفي چې د دنه روایت نقل کړي د ابو علي البرداني چې د 500 هجری ابتدا کې وفات شوه دی او د دنه د د نوسیم روایت نقل کړی دی ابو القاسم عبد الرحمن الطرابلسی چې اپ 650 کې وفات دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نزهه النظر کې وایي واكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفات 150 سنه وي اکثر چې مونږ پاغي باندې واکثر ما وقفنا عليه اکثر چې موږ له معلوم شوی دي چې څومره فاصله د دوو راویانو د وفات په منځ کې راغلي نو هغه 150 سال دی او دغه مثال ذکر کړی دی چې د حافظ سلفینا ابو علي البردانی چې د 500 هجری په ابتدا کې وفات شوی دی هغه تنه روایت نقل کړي او بل طرف لته خپل نوسی ابوالقاسم عبدالرحمن الطرابلسي چې هغه په 650 کې وفات دی نو د ابو علي البرداني او د ابو القاسم الطرابلسي په دواړو وفات کې څومره فاصله ده یو نیم سل کال حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا د ټولو نه غټ مثال موږ له ملاو شو چې غټه فاصله په عمرونو کې راغلی وي وتوضیح ذلک وضاحت د دې مصنف رحمت الله علیه د سو وضاحت کوي دا کم مخکې مثال چې ذکر کو د زهري او د احمد السهمي تقریبا سل کاله د ده عمر و لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفات الزهري د دې وجنه دا دومره لوی فاصله او تباعد راغلی دی د ده او د امام زهري په وفات کې چې څو کاله مصنف ذکر کړ 135 سنه 135 سال وبتعبير اوضح وي په واضح تعبير سره په بل عبارت سره چې موږ ذکر کو فإن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه چې دا مخکینه راوي د به شیخ وي د دې مروي عنه د پاره لکه زهري د چا شیخ دی د امام مالک چې په زړه کې دا خبره ورکوزه شي چې د علو الاسناد څومره خوند دی چې دا خبره د زړه لور کوزه شي چې ګوره رستنه عالم دی د مخکینی نه اخذ کړه دی او د دو وفات دوبره رستو شوه دی نو رستنی خلک چې د دنه د حدیث واوري مخکینو سره بده پیوس کی علو الاسناد براشي دا یو فائدہ شو الا یظن انقطاع سند اللاحقی چې دا ګمانو نکړې شي چې د لاحق په دې سند کې خو څه شی د انقطاع ده ځکه د عمر دومره وګد عمر ورله ملاو دی رست وفات شوی دی چې خیال او ګمان لدا راځي چې د امام مالک غونتی کس نه خو به سهمي اخذ نه کړي ځکه امام مالک رحمت الله علیه کله وفات شوی دی په 179 کې یو سل یو کم اتیا کې او سهمي کله وفات دی په 279 کې نو کله نا کله چې دا وفات وفات تاریخ لوګو رسنه وفات لا نو خیال دا راځي چې د سهمي و د امام مالک نه اخذنی کړی نو چې دا خیال او ګمان رانشي چې په سند کې سراغله ده انقطاع راغلی ده چې امن راشي د دینه چې سقوط د سشي په سند کې نشته دویم د دې د فوایدو نه دریم د دې د فوایدو نه دام دي چې معرفت وفیات الروات دراویانو چې کوم وفیات دي تاریخ د وفات دي چې غي انسانو پیجني دارنګې دي په فوایدو کې دام دي معرفت العالی والنازل چې اسناد عالی او نازل پیجنې د دې په فوایدو کې دام دي معرفه اقدم الروات عن الشيخ واخرهم عنه چې د دې استاد نه ډومبني شاګردان کم دي او خیرني شاګردان کم دي د دې یو غټه فائدہ سرګندېږي چې کله یو راوی د اختلاط شکار شوی لکه مخکې دا مسله د مختلطینو ذکر شوه د اختلاط شکار شوی دی نو اهل علم د په روایت کې بیا تفصیل کوي چا چې تنه قبل الاختلاط روایت نقل کړي نو غو حجت او قبول وي چا چې بعد الاختلاط روایت نقل کړي نو غو قبول نه وي نو چې دا تعالی پته ولګي مثلا په دې مثال کې مثال په تور باندې ورنه واقع کې دا سینه ني د امام مالک رحمت الله علیه مثلا اخذ کړی دی امام زهري او احمد ابن اسماعیل السهمي مثال په تور فرض کا دا د اختلاط شکار شوه دی امام مالک نو ګوري به چې کوم روایت ته قبل الاختلاط نقل شوی نو ظاهر خبره ده چې امام زهري تنه په اولنو شاګردانو کې د حساب کې استاد هم د شاګرد هم دی او سهمي په چې د پرستنو کې دی نو د د روایت به قبول نه وي دغه به قبول وي د دې غټه فائدہ په عمل تطبیقي کې سرګندېږي چې کله د دافنو پیجن د سابق او لاحق اشهر المصنفات فيه کتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي السابق واللاحق د دې عنوان تکمله څه ده کامل نوم د دې کتاب څه دی السابق واللاحق فی تباعد ما بین وفات راویین عن شیخ واحد دا د خطیب بغدادي رحمت الله علیه کتاب دی چې په یو جلد کې مطبوع دی په تحقیق د محمد مطر الزهرانی سره چې دا د ماجستیر پر رساله کې تحقیق کړو دارنګي د دې د مزان نه چې سابق او لاحق بسنګ پیجنې امثله به در لکم ځای کې معلومیږي دا کتاب د تهذیب الکم د ابو الحجاج المزي رحمت الله علیه د تهذیب الکمال ځکه امام مزي رحمت الله علیه چې د یو راوی ترجمه ذکر کی نو اکثر بیا تنبیه ورکي په بعضی تراجمو کې چې د دې راوی نه اخیرنې روایت فلانی نقل کړي یو راوی ذکر کی داغه ترجمه داغه شاګردان سوق دي دهغه استادان څوک دي نو په اخر کې بیا وایي آخر من روا من ذلك الترجمه دا د چا ترجمه چې مې ذکر کړه دنه اخیرنې روایت چا نقل کړی دی دارنګ تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دې تنبیه ورکړي دراوی ترجمه چې ذکر کې په آخر کې وایي چې اخیرنې روایت د نه چا نقل کړي دي